همدغه راز شیرین اغا، میر احمد، دل اغا او مامور صاحب د شکردرې له ولسوالۍ څخه د سلامونو نه وروسته پوښتنه کوي چې د روژې میاشت ده او په سړي غسل واجب شو که سړی غسل کوي اوبه پوزې او خولې ته اچوي نو او غرغړه کوي خو روژه یې ماتېږي او که دا کار نه کوي نو غسل یې نه کېږي حضراتو دا چې په روژه کې یو سړی پسه مینځي یا اوبه خوله ته اچي غرغړه کوي روژه یې ماتېږي دا چا وایي چې ماتېږي دا ته چې د ځانه دا فتوا وکړه وایم دا مزمزه او استنشاق دا په اوداسي کې سنت دي که رمضان ده که غیر د رمضان که روژه مبارکه ده او که نه ده نوی وبالغ فی الاستنشاق کتابونه راوړه د مذهب وایي چې پس مینځ یې په مبالغه سره یې پرېمینځه بې سدده او بکشکه و د هغه رنګه بالغه کل احد من المسلمین فی الاستنشاق هر مؤمن مسلمان چې دا پزه پرې مینځي دا د ډېره مبالغه کې اوبه د شک کش کي الا ان یکون صائما که روژاتی و دا د مبالغه نه کوي نو حضراتو دا پزه پرېمنځي اما ډېره مبالغه په کشش کې د اوبو مه کوئ د هغه رنګه اوبه په خوله کې واچوئ د ورځې په روژه کې اما غرغړه بیا مه کوئ نو ته وایه چې اوبه په خوله کې واچوي غرغړه یې کوي او بیا جین تېرېږي یو خو دا غرغړې باندې تېرېدل د اوبو لازم نه دي دا ملازمه مو غلطه ده او بل دا دی چې دا غرغړه مه کوه بلکې اوبه په خولې کې واچوه بېرته یې توکه د یوه پلا کې دې تو کړې آینده هغه اجزا د اوبو که په خولې کې پاتې د ناړو سره ناړې پر ډېري بیا که هغو اجزا د اوبو تېر سي هغه هم قطعا روژه نه ماتوي نو دغه سړی چې روژاتی دی هم دې پزه مینځي اما مبالغه دې ډېره نه کوي کوشش دې ډېر نه کوي هم دې خوله پرې مینځي غرغړه دې نه کوي نور اودس دې تازه کړي نو مزمزه و استنشاق د خولې پرې مینځل او د پزې پرې مینځل دا صحیح ده اما روژه هم نه ماتېږي چې د احتیاط وکړي اودس یې سین سو غسل یې کېږي والسلام